الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه ډیرو معززو مسلمانانو مجاهدینو او اوریدونکو ورونو مونږ تاسو په تیر درس کې دا خبره ذکر کړه چې د امیر خلاف کول دا د مؤمن لپاره جایز نه دي د امیر اطاعت کول دا په مسلمان او مؤمن او مجاهد باندې فرض او لازم دي او په هغه باندې تاسو دلایل واوریدل نو معزز مسلمانانو ورونو دې کې څه حکمت دی چې الله رب العالمین او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم موږ تاسو باندې اطاعت د امیر د لازمي کړی دی او د جماعت اطاعت را باندې لازمي کړی دی لکه حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته وفرمایل تلزم جماعت المسلمین و امامهم چې ته د مسلمانانو جماعت لازمي کو د مسلمانانو امام او خلیفہ هغه سره ځان لازمي کا نو دې کې څه حکمت دی د امیر اطاعت کول او د مسلمانانو د جماعت سره ځان لازمي کول او په هغه باندې خروج نه کول او دغه خلاف نه کول نو د امامانو اطاعت او دغه خبره منل دا لازم ځکه دی که چرته د امام اطاعت و نه کړی شي او دغه خلاف وکړی شي نو دې کې ډېر مفاسد منځته راځي فسادونه راځي منځته نقصانات ډیر راځي اګر که دا امام او خلیفه په تا باندې ظلم ولې نه کوي هم ته به د ده اطاعت کې او د ده خلاف به نه کې ځکه که چرته ته د ده خلاف وکي او د باندې خروج وکي نو دا خروج په د باندې کول د دې نقصان زیات دی د ده په ظلم باندې د صبر کولو نه د امام اطاعت کول اگر که هغه ظالم ولې نه وي اگر هغه زیاتې ولې نه کوي نو دا لازم نه په مؤمن باندې ځکه که چرته په د باندې خروج وکي نو په دې کې نقصانات زیات دي او په دې کې مفاسد زیات دي د همدغه وجه نه صاحب الفروع د امام احمد ابن حنبل رحمه الله یو قول ذکر کړی دی امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمای وان الخروج عليهم بدعه مخالفه للسنه وې په امام باندې خروج کول دغه مخالفت کول دغه خلاف اسلحه راغستل او دغه خلاف کول دا بدعت دی او دا د سنت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف کار دی معزز ورونو موږ تاسو له پکار دی چې د خپل امام او خلیفہ اطاعت کو په هر حالت کې او الحمدلله زموږ تاسو امام دا عادل دی ظلم هم نه کوي الحمدلله او د خپل رعیت سره زیاتې هم نه کوي نو د دې نفس د امام څه واجبات ذکر کوو چې امام د پاره کم کارونه پکار دي چې هغه د خپل رعیت سره وکي او د اسلام او د دین د پاره په هغه باندې خدمت وکي نو یو واجبات د امام د علما او فقها را جمع کړي دي نو په اختصار سره موږ تاسو د الله رب العالمین په توفیق باندې ذکر کو اول خو خلاصه ده چې امام د پاره دوه کارونه کول حراسه الدین و سیاست الدنیا به د دین ساتنه د دین څوکیداری کول یعنی دین حفاظت کول دین دا د شکوک او شبهات او دین دا د ظاهر کولو نه ساتل او دغه رنګي د دنیا سیاست یعنی دنیا کې چې کوم اوامر دي کوم کارونه دي هغه عملی کول او هغه اصول باندې خپل رعایت پوي کول دا د امام کار دی تقریبا وو واجبات دي د امام او د خلیفہ چې دا به امام دا کارونه کوي اول اقامه الدين کاملا دا خپل دین به قائمي د دې تطبیق به کوي دا په خلکو باندې عملي کوي فی جميع شؤون الحیات د جون په ټولو کارونو کې به دین عملي کوي او د دې اقامت به کوي دویم واجب د امام دپاره الحکم بین الناس بالعدل امام به دا کار کوي دویم چې فیصله به کوي د خلکو په منځ کې په عدل او انصاف سره ظلم به نه کوي فیصلو کې او جګړې به ختمي تغرنګي و اداء الحقوق الى اهلها ټول رعیت ته هر شخص ته خپل حق ورکوي او د مظلوم نصرت بکی او احکام د قضا چې د هغه بنافذي د امام دویم واجب دا دی او دویم کار به امام دا کوي دریم کار او واجب د امام چې هغه به د خپل رعیت د پاره کوي د دین د پاره هغه تحقیق الامن فی البلاد ثابتول د امن دی په کلو کې امن به ثابتي یا تحقق الامن فی البلاد د امن ثابتول امنیت ثابتول او امنیت راوستل په کلو کې لکه د اسلامی خلافت عسکر خورول د اسلامي خلافت د تمکین د لاندې چې کومې ځمکې دي په دې کې خورول د پاره د امنیت د رعیت او دغه رنګې په ټولو اطرافو د اسلامي دولت کې منع کول د مفسدینو د معتدینو هغه خلک چې فساد کوي زیاتی کوي ظلمونه کوي د هغې منع کول او د هغې مخه بندول ځکه چې دوی هغه خلک ایري هغه په ځلو کې روعه او یره اچي چې څوک په امن کې وي نو هغه خلک بندول او هغه له جیل ورکول هغه خلک چې دغه مخه نیول چې څوک مسلمانان هغه ایري او دغه امنیت خرابوي او په هغې باندې اعتدا کوي د دې د پاره چې ټول مؤمنان په خپل کورونو کې د غرن کې په خپل اعمالو کې په خپل سفرونو کې یعنی کورونو کې دی په امن کې وي سفر چې کوم په امن کې وي او د الله رب العالمین دین چې عملي کوي نو په دې کې ته هم امن وي نو دا د خلیفہ کار دی دریم واجب د خلیفہ دار چې امن به په کلو کې راولي څلورم واجب او څلورم کار د خلیفہ هغه دا دی الجهاد فی سبیل الله د الله رب العالمین په لار کې به جهاد کوي او اعداد العده او تیاری به کوي مجاهدین به ټریلنګ کوي مجاهدین له تربیت ورکوي وتصنيع الاسلحه اسلحه به جوړي اسلحه کې کوم خراب هغه به جوړي نوې نوې اسلحه به برابري په مختلفو قسمونو سره تدریب به هغه خلکو لور کې چې بالغین وي قدرت لرونکي په جهاد باندې او دغه رنګي د بدني ټریلینګ سره ایمانی تربیت کول د خپل د خپل لښکر او د خپلو مجاهدینو د پاره د حمایت او د ساتلو د اسلامي دولت او د تمکین د ساحې د دښمنانو نه پنځم واجب چې دی او پنځم کار د خلیفه هغه تقویت اقتصاد البلاد قوي کول اقتصاد د کلو او اقتصاد د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت یعنی هغه لارې به سنجی خلیفه به هغه لارې ګوري، هغه کارونه به عملي کوي چې کوم کې د اسلامي دولت اقتصاد ښه کېږي، مثلاً د زراعت بخشونه، هغه فعالول، دغه رنګې تجارتونو تصمیم برابرول، کاروبارونه تیارول او د کاروبارونو هغه ترتیب برابرول او دغه رنګې. حاصلول د زکات لپاره د بیت المال، د دې لپاره خلک مقررول چې دا زکات راجمع کوي د بیت المال لپاره. او دغه رنګي مصرف کول د عام مال په شرعي مصارفو کې او خلکو ته حقوق ورکول د بیت المال نه په پوره توګه باندې او د فقراو او محتاجینو مساعده او دغه سره امداد کول دا د خلیفه کار دی او دغه حاجتونه چې دی هغه پوره کول د هغه هغه احوال معلومول چې د په کوم حالت کې دی او هغه سره به امداد کول او دغه رنګ پر رعیت باندې شفقت کول او هغه سره محبت کول دا د امام کار دی چې دا پنځم واجب دی چې د مسلمانانو د مؤمنانو اقتصاد قوي کول چې د مؤمنانو مسلمانانو او د خپل رعیت اقتصاد قوي کول شپږم کار د خلیفہ او شپږم واجب د خلیفہ تعین د عمرا او د وزرا او دی هغه خلکو چې دا توظیفي ور کوي نو مشران او امیران به د مقرري د په مشوره باندې د په اجازه باندې مقرريږي هغه خلک به مقرري چې هغه د ناصحینو نه وي خیرخواه خلک وي متقین وي په خپل کار کې صادقین وي او هغه خلک چې هغوی د اسلامي دولت او د الله د دین د نصرت دپاره کار کوي او د رعیت اصلاح دپاره کار کوي نو دغسې خلک به مقرروي. اووم واجب او اووم کار د خلیفه هغه دا دی چې خلیفه به په ټولو اعمالو د دولت او په ټولو کارونو د اسلامي خلافت دی باندې به خپله قایم وي د دې واک به د ده سره وي لکه د الله رب العالمین شریعت قایمول دغه رنګ سیاست د اسلامي دولت برابرول او دغه رنګ دغه ټول کارونه او اوامر چې دغه برابرول د مسلمانانو د احوال معلومات کول د رعیت خلیفه سره به دا غم وي او د دې ټولو حالاتو نظارت بکي او د دې اقامت د اعمالو د دولت به د خپل کوي نو معززو مجاهدینو مسلمانانو ورونو د واجبات د امام چې د امام د پاره دا وکارونه پکار دي چې د خپل د دین د نصرت د پاره او د خپل رعیت د پاره او د دې د پاره چې په د نړۍ کې اسلامي سیاست چې د هغه رایج شي هغه عملی شي معزز ورونو موږ تاسو له پکار دي چې د خپل امام اطاعت وکړو دغه خلاف ونکو او د الله رب العالمین نه غواړو چې زموږ تاسو امام او خلیفہ هغه په دغه واجباتو باندې قائم اوسېږي هغه قائم کی هغه عملی کې والحمدلله عملی کړی دي او الله رب العالمین دې مزید توفیق ولور کی او رب العالمین دې موږ تاسو د خپل امام او د امیر مطیعين وګرځي او الٰه العالمین دې موږ تاسو د خپل امام او خلیفہ چې دی دغه د امر نصر غړون کې نه ګرځي نو زما معزز مجاهدین او مسلمانانو ورونو د دینه بعد به ان شاء الله حقوق د امام ذکر کیږي چې د امام څو حقوق دی په خپل رعیت باندې او به د رعیت څو حقوق دی په امام باندې نو په بل درس کې به ان شاء الله هغه حقوق د امام او حقوق د رعیت ذکر کړی شي د الله رب العالمین په توفیق باندې وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين